کول دي انفاق ته پلار تفریح وبيان النفي التالي في القلوب بیان د نفي ده الفت په مامین دونو کې داغه د نفي بیان د نونو الفت یو بل سره ساتي فإن تعالی ان الله تعالی مقلب القلوب مؤلف القلوب الله تعالی مقلب ته قلوب هم دی مؤلف ته قلوب هم وان القلوب بين اصبع الرحمن جوړونو مثال داسې دی لکه د چا په دوه ګوتو یو شی اړې راړي وان صلح لا بد فيه من الاحتياط ته مصالحت د دې سره کوي نو هیڅ به احتیاط ته کار اخلي شي ما فی هاذا الزمان خاص کر په دې زمانه فانه زمان لا يأمن الجليس جليسه دا داسې زمانہ ده دا چې جلیس په خپل جلیس باندې امین نه دی ناس به د سره دوستی بخکار کې درتا اندرون کې به تا د پار نقصان نه ذکر و عفاء علی هذا الزمان فانه زمان شقاقین لا زمان وفاقی خوري دي په دې زمانہ دا زمانہ د شقاق د زمانہ د وفاق نه ده فكل صديق فيه غير مصادق وكل رفيق فيه غير مرافق هر دوست په دې کې رښتینه نه دی او هر رفیق په دې کې مرافق دی نو دې زمانه کې زیات احتیاط وکړه دا دې رکو خلاصه شو بسم الله الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا مفعول اول د دې محذوف دی ګمان مې نه کوي آ کسان چې کافران دي انفسهم په خپل ځانونو انهم سبقو دې په سبقت کې د الله د قدرت قوت بشي نه انهم لا يعجزون بین شاجد کوله الله خدای قادر مطلق واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تیارې او کوي د پاره د کفارو هغه چې تاسو طاقت د قوت نه ومر رباط الخیل د تړلو اسونو نه په سرحدو د اسلام ترهبون به عدو الله وعدوکم یا روایت تاسو په دې سره دشمن د الله او دشمن تاسو واخرین دارن یا روایت نور من دونهم ما سوا لدی من المنافقین والیهود هغه منافقین دی او که يهوديان دي الار ته خدای کی د پار د اعلان کلمت الله یو فعلیکم جزاکم وربت در کوئی تاسو دا جزا ستاسو وانتم لا تظلمون تاسو به ظلم نشي کولای په کمی د نیکای او په زیاتی د بدل وان جنحوا للسلم فجنح لها په دې اعلان کې صلح تا تم مل شه صلح اسلام دایي چې صلح دې په هر وخت او توکل علی الله توکل او باور په الله سره انه هو السميع العليم ان بشک الله دې کې د وینا د خلکو عالم دې په نیتونو د خلکو او ساتي دې کې په مؤمنان خدای ته کوم ساتبا غواړي کله ته په دې مؤمنان مجاهدینو کله ته په ملائکو باندې کله ته په دې قوت باندې الف بین قلوبکم الفت راوسته کې په مابین د استادو کې بعد الاحن والعدوان پس ته چې مخکې مې عداوت او حکیم د هر کار کې حکمت یا ایه النبی حسبک الله دا کفایت د الله اے نبی علیہ السلام کافی رتا در الله من اتبعك من المؤمنین یکم شتا تابعدار دی د مؤمنین کان فی ما قبل بیان کفایت الله تعالی للمؤمنین مخک بیان د کفایت د الله او نبی له سلام او د مؤمنانو لپاره ذکر هاونه التحریض علی الجهاد ذکر شدل ته تیزی ورکول په جهاد جهاد هم سبب د کفایت چې کېږي د په جهاد خپل به هم جهاد کوي مرګري به مجاهدین پیدا کوي او بیان التخفیف فی الجهاد عن المسلمین بیان د تخفیف دی په جهاد کې او مؤمنانو باندې لما کسرو اول یو پلس مقابله وا بیا یو په دوه مقابله شو چې کله مؤمنان ډیر شو وان المقصود من الجهاد ليس تحصيل المال د جهاد مقصود تحصيل المال نه دی بل الاسخان في القتل لدفع افساد الكفر بلکې ګرمۍ د په قتل کې د پار د دفع د فساد د کفر ځکه د کفر مثال د خراب ماده دی بدن کې خراب ماده پیدا شي نغه پرېشن غواړي کلر کوي نه نو نور بدن ته نقصان رسي دغه څه ماده د کفر شهادت مطلوب مقصوب مؤمن نمالی غنیمت د کشور کوشای ویلای کلمت الله تعالی د پار د اعلان کلمت الله وحسم ماده الكفر د پار د قطع کولو د مادي د کفر دا د دې رکوع خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی حرج المؤمنین علی القتال اے موم اے نبی علیہ السلام کی جی ورکو مومنان ہوتا جہاد جہاد کا موقع د جهاد آیاتونه د شهادت اجرونه دا به ذکر کېږي ان یکم منکم 20 صابرون یغلبو مئتین په شرط دی چې اوس تاسو نه شل کسه صبرنا دی بغلوه کوله په دوه گویا د شلو کسو سره د یو مقابله وَيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ کستاسو نه موصل غلب وکوله په زرو باندې د یو او د لس مقابله وه بأنهم قوم لا يفقهون په دې سبب چې دا داسې قوم دې چې فقاهت پکې نشته پوهېږي نه الناس اعداء ما جهلو خلق دا غزي دشمنان دي چې په معنی نه پوهېږي الان خفف الله عنكم هغه وخت مسلمانان کم نو مقابله د ډیرو سره وه اوس تخفیف ک الله پتا چې ار کله مؤمنان ډیر شو وعلم ان فیکم ضعفا او الله عالم تاسو کې کمزوري ده فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 کوي تاسو نه سل صبر کوم کی غلبه به کوي په 200 یو طرف ته کافران دوسوی تاسو سل نو شابه نه ګرځوي وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ په شرط دې کې تاسو نظر وي دی به غربت وي په دوز باذن الله داون د الله په اذن والله مع الصابرین او الله دې صبر کوونکو سره تريدون على على الدنيا بعضی مال کو وخت کو غنیمت ته خیال وکړه او شاراو د بدر کې کم او یا ته سنادی ته قریشو بن کې راغلی دې کې دی فدی اغست دا خیال چې مال پکې والو او دې بپریک دو او سبب والو تیارې بد جهاد الله تدا پسندیدہ نوا تنبیه نازل شو ختمول پکار خاص کم جهان پاک د اراده د اخرت لري د عجیز لولا کتاب من الله سبقا لمسکم فيما خذتم عذاب عظیم په شر د دې چې نوې کتاب د الله د جانب نه د عفو نو مسکړې به تاجر چې کم تاسو غسه د عذاب عظیم او بس عفر عالم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا اوره تاسو تاسو غنیمت حاصل کړی دی یا کوم فدیه غستی دی حلال طیب اجازت ملاو کان فيما قبل الترغيب الى الجهاد وانا اذن كذلك مخک ترغیب جهاد تا دلتم ترغیب د جهاد وکذا ترغیب الى الهجرت دارنګ ترغیب د هجرت تا و ان فی بعض صور الجهاد لابد من الهجر په بعض صورتونو د جهاد کې لابدی د هجرت نه وطن به پرېږدي کما هاجر المهاجرون لکه څنګه چې مهاجرینو هجرت کړو د پاره د جهاد د پاره د اعلان کلمت الله په دې چان سره چې په مقاصد سیاسي او کې لابدی دا درعایت د اقوام د مسلمینو نه ممن لهم تعلق بالمرکز فقط داغه کسانو چې د مرکز سره تعلق لري او وی لري راته نشي جهان فإن الهية كانت علامة للإيمان قبل الفتح عزت کې کوم دا علامه وا فتح مكين والترغيب الى النصره مع المتعلقين بالمركز من ورکول دي نصرت سره د متعلقین د مرکز والترغیب الى الجهاد او ترغیب د جهاد وان ترک ذلك سبب الفساد الكبير پر خودل د جهاد دا سبب دی د فساد کبیر فلا بد من ازاله تلك الماده الفاسده لا بودی دا د لری کولو د دغه ماده فاسد نه وذالک بالجهاد دا په جهاد راځي والتذکیر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره وان الارث بالرحم میراث کې راځي دا په قرابت راځي د جاهلیت په شان نه دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم یا نبی اے نبی علیہ السلام قل لمن فی ایدیکم من الاسرا وای هغه چاته چې تاسو په لاسونو کې دي د قیدیانو یعلم الله فی قلوبکم خیرا تعلم الله تاسو په لونو کې د خیر ایمان راوړی یؤتکم خیرا ممن اخذ منکم درب کې الله تاسو خیر اصلاح او ایمان ورده تاسو نه غفته شوی مالی امداد به زیات تاسو وکړي ويغفر لكم تاسو مغفرت به وکړي والله غفور رحیم الله بخون کې رحم کوونکی بعد قیدیانو بیا د اسلام په زمانه کې وی چې مخکې به د ما تجارت لسو کسانو کوسل کسان کوي و ان يريدوا خيانتك فشرط دې کدي را دل دې د خیانت سره فقط خان الله من قبل دې خیانت ځای سره کړي مخکې لګي وعده به یو کلا مې خیانت به جو امکن منهم قدرت در تاسو لا الله په دې باندې په بدر کې قتلن و اسرن چې قتل شو او یا سنادی د کفار د ابو جهل ولا او یا بن کې راوستي والله علیم حکیم الله صاحب د علم صاحب د حکمت دا خو مهاجرین والذین آوو اګه سان چې دی ځای ور کړی مهاجرین ته چغان شار ونصرو امداد کړي اولئک بعضم اولیاء بعض دغه کسان بعضی دوستان د بعضو والذین آمنو والمهاجرو هغه کسان چې ایمان وروړي او هجرت نه لري مالکم من ولایتهم من شی نشته تاسو درا د دوستۍ د دینه څه شي فلا ارث لهم دې د پاره احراس نشته دا غوا حتی یهاجرو تر دې چې دې هجرت د میراث لپاره څلور موانع دي مانع میراث را میدان جهاد رق و قتل و اختلاف فی دین دار ایک دے قتل اختلاف دا دین اختلاف دا دار وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ په شرط دې کدي تاسو نه امداد غواړي په دین کې علیکم النصر تاسو به امداد بیا کوي الا علی قوم بینکم بینهم میثاق مګر امداد باندې کوي چې سره پاغه قوم چې په مابین تاسو د دې کې وعده وي د صلح ولا ما تعملون خبير بشير تعمل کو ابن هذا في جادكم والذين كفروا بعضهم اولياء بعض هغه سان کې کافران دي بعض دوستان د بعض کفر ملت واحده دي الا تفعلوه کدا سلا کارونه کوي د مؤمنانو دوستی او خطر تعلق د کفارو او تر د جهاد او د هجرت تكون فتنه شبه دا فتنه پس بکر قوت د کفر براشي ذوق د اسلام براشي او فساد کبیر او ډیر لوی فساد دی والذین آمنوا وهاجروا جاهدوا فی سبیل الله آکه سان ایمان لري هجرت کړی دی jihad کې پلار د خدای والذین آوو ونصرو هغه سان چې ځای ور کړی دی مهاجرینو ته امداد کوي د مهاجرینو اولئکم حقا دا کسان مؤمنان دي په حق دا غي اشاره چې ایمان بالموافات کوم د ماتریدیو د اشاعره اختلاف کې سړی ویل شي انا مؤمن ان شاء الله کنه انا مؤمن حقا به وي اشاعره وي چې انا مؤمن ان شاء الله به وي ځکه د خاتمي پته لګي انما الاعتبار بالخواتيم او ما تريدي وي کنه انا مؤمن حقا به وي ځکه صدق نه مشتق هغه ذات باندې چې هغه باندې مبدا اشتقاق قائم وي فل یقیني ده یو سړی و ضرب کوي ویلي چې انا ضارب الحق مخکې درته ویلو چې د باطریدي او د اشعري مناظره وه په کور کې آخر کې د ماتریدی اشری ته ویل تاسو نوم دې مسمو کاروي متنوم زید دې انت زید حقا ام زید ان شاء الله ته حقا زید دې ان شاء الله زید دې او چې انا زید حقا زه په حق زید دې ولی سمانی ابي و امي دا نو مال مور پلار کې نو دا مؤمن نو په دې خپلې کې د مور پلار غي سره ان شاء الله نو وای حقا نو وای دا خدای د نوم سره ان شاء الله وای اشری سره د دې جواب دی ماتریجی په پوناګر کې کامیاب شو والذین آمنوا من بعد هغه څوک چې ایمان راوړي پس لګینا د سابقینو نه هجرت ته اسلام ته دین رسو او هجرت کی بیا رسو جهاد کی معکم فاولائک منکم بیا هم دي تاسو نه شنو اعتبار خاتمه لره و اولو الارحام بعض اولا ببعض فی کتاب الله صاحبان د سل رحمای بعض اولاد په بعض سره په ارث کې په ارث کې الحق للقريب ثم للبعيد دغه تقوت ته قرابت ته اعتبار نشته قرب لا اعتبار اول حق د قریب دی بیا د بعید دی ان الله بكل شيء عليم بشک الله په هر چیز باندې عالم دی دې توي سوره توبه نه هم صورت کې په اعتبار د جمع دیار د دوا سلم صورت کې په اعتبار د نزول سوره مائده نرس نازل شوه نو بټه 113 کان فی ما قبل بیان ولایت الکفار بعضهم مع بعضهم مخکې بیان د دوستیو د کفارو په مابین خپل بعضی سره د بعضو وها هنا اعلان البراءه منهم دلت اعلان د براءت ته لدین وانهم اعداء الله واعداء الرسول والمؤمنين دی د خدای دشمنان دی د رسول الله دشمنان دی د مؤمنانو دشمنان دی د دشمن نه خود برات وکړه وترغیب ال الجهاد کما فی ما قبل ترغیب د جهاد تا لکه مخکوم ترغیب جهاد د دې صورت موضوع اعلان الحرب مع الكفار اعلان د جنگ د شرط کفار د رومنه رکو خلاصہ بیان المسائل الثلاث مسائل الاربع بیان د سلور مسلو اعلان الحرب اعلان د جنگ یو والامهال لتفکر مهلت ورکول مخالف ته د فکر لپاره دعا و بیان معاجل مدت المعینه دی بیان د معاهدینو د مدې معینه درې و بیان معاجل مدت غیر المعینه او بیان د مدې د معاهدینو د مدي غیر معینی والترغیب الا التوبه او ترغیب د توبې ته والتذکر بما بعد الموت او پند په ما بعد الموت سره وعدن و وعیدن وعد او وعید سره والترغيب الى ايفاء العهد مين ورکول دي وفا کول په عدي باندې واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا جائز عدي باندې وفا کوي او د وادي بسوال کی یا خلاف د وادي باقی سوره براءت چې کم دی دې کې بسم الله نشي ویل ذکر بسم الله راځي د پاره د امن دل طرف د امن بعد دا وی چې دا غي صورت مزامین او د دیو بل تنیز دي حضرت عثمان شیخ چکوي چې ما بسم الله په منځ کې وللی وما ومهما بدأتم براءة لست مبسملا چې کله ابتدا کې لوی دا صورت شروع کړي بسم الله بنوي اعوذ بالله من غضب القهار صلی الله علیه رسولی وللمؤمنین دا به برات من الله ورسوله الى الذين عهدتم من المشركين هذه براءت خبر دې مبتدا محذوف ده برات دی جانب د الله نه د رسول الله نه واصله الى الذين عاهدتم من المشركين د سیدون کې دا چاته چې تاسو وعده کړی دي سره د مشرکین فسیحو فی الارض دی توای چې تاسو سیر په مکه کې وکړئ اربع عشرین سلور میاشت دا مده معینه شو وعلموا انکم غیر معجز الله تاسو پوښتنه چې تاسو عاجز کون کې الله لره نه دغه سلور میات اول د دې شوال یا یوم النحر جمهور یوم النحر وی علامه سیوطی شوال یعنی الى 20 ربيع الاخر تر شلم در ربیع الاخر وان الله مخزي الكافرين بشك الله رسوا کوونکی د کافرانو واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر اعلان دې جانب د الله نه او د رسول الله نه خلق وتا روز د حج اکبر سو خو مطلق حج ته حج اکبر وای ځکه عمره چې دا حج اصغر دی دا غل کارونه بس یو طواف دی او سعی ده او په حج کې کارونه دي سو کوه حج اکبر غدي چې د عرفي رد جمعه شي چې ته حج اکبر چې بشک الله بری دې د مشرکین نه ورسوله او رسول د الله بری دا هغه د کې په دې وخت کې علي سے حکم کړو اسجد الیکا انه نحوان چا تلاوت کو نو دای ویل بری من المشرکین ورسوله دې معنا خو فاتح ته خدای بری د مؤمنان د مشرکانو بری دې د مشرکانو نو د رسول نه بری دې صد دې وی سلور جو درې جملې وې کل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب وكل مضاف الیه مجرور دی پسې بیا علماء شروع کړه شیخ عبد الغاری جرجانی را عام اندر نحو صد ما شک می فرمود ان شیخ عبد الغاری جرجانی کی هدا شل عوامل دی شل لفظی سمانوی ورپسې نظم تعامل جوړ شو ورپسې شرم تعامل جوړ شو کافیا اذا تنحو شری جامی عائشہ عبد الغفور العلم نقصه بسيطه كسرها الجاهلون علم بسيطه نقطه وا او د ناپوه د ناپوه باندې خور شوی شي او یو شي نه پی دا غي بیا شریکا چې تشریح کوي فإن تبتم فهو خير لكم فتاسو توبه وباسئ ایمان ته راځي شي اسلام ته راځي شي دا تاسو د پاره غوړه دي وان تولیتم تاسو اعراض وکړو فعلموا انکم غیر معجز الله تاسو پوښی تاسو عجز کون دی الله نه نو د خدای د قدرت خو کې دی نشه او بشر لکفرو بعذاب علیم بشیر په معنا د انذر دی خبر ورته هغه کسان چې کافران دي په عذاب الیم سره الا لعاتم من المشرکین تاسو معنی مشرکین دا غو د غیر معنی ثم لم ينقصوكم بیا کمې تاسو نه کې پس شي کې غدر نه کوي ولم يهاجروا عليه يعزوا عليكم دلته ان حرف شرط داخلي کې په فعل دلته داخل شوی دی په اسم دلته فعل محذوف ان استجار کا مشتر کیا جائے مفسر حذف شو اقامت د مفسر شو په مقام د مفسر باندې انهم قوم لا يعلمون دا داسې قوم دي چې نه پوي نه پوي الناس عداو ما جهلو خلق داغه سي دشمنان دي چې کوم شي باندې نه پوي آیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون للمشركين عهد عند دا دویمه رکو شروع شوه د سوره توبه نه کان فی ما قبلو بیان عهد المشرکین مخکې بیانو د وعده د مشرکین سره اونا اذن بیانو عهدهم دلتم بیان د عهد دی دی وتلقین الاستقامه علی العهد مستقام تلقین د استقامت د په وعده تسو دی مستقیم وقد استقام النبي عليه السلام نبی کریم علیہ السلام په خپل وعده چې کوم مصالحات چې په صلح حدیبیه کې حضور پاغه مستقیم حتى نقضوا بعانة أبي بكر على بني خزاعة خلفاء النبي عليه السلام فدغه شرطونو د صلح حدیبیه کې یو شرط دا چې کومه خلق زما معاهدین دا غي مقابله به تاسو کا سره امداد وکوي تاسو معاهدین سره با زما معاهدین امداد مقابل سره نه د حضور په معاهده کې کوم خلقو قریشو لګي د لپټي د مقابله سره امدادو دي ته وای غیران نبی علیہ السلام ته د دې خبر عرض اشعار په قصیده بیان کړ موږ ستا حلیفانو د پلار د نکاح دوا قریشو لګي د زمون د مقابله سره امدادو کو همغه په وای حضور اراده د فتح مکه ولرله خلاف ورزي چې کم دی د شرایط او صلح نه دیو کړه وذالک سبب فتح مکه تشرف الله تعالی اعزازا و اکراما و محابتا دا سبب د فتح مکه د پاره الله دې شرافت ته دې زیات کی اعزاز دې زیات کی اکرام دې زیات کی محبت دې زیات د دې رکو خلاصہ بیان وجه المخاصمه مع الكفار بیان د وجه د مخاصمې دی د کفارو سره بأن ذلك ليس بسبب غرض دنیوی دا د دنیوي غرض په وجه نه دی بل بغرض دینی ضروری اخروی دا په سبب د یو دینی امر سره دی د اخروی امر سره دی والجهاد او ترغيب الجهاد وبيان مقصد الجهاد وبيان مقصد الجهاد وأن الجنة سلعة غالية جن ته ډیره ګرانه سلاده دا داسې پاسانه نه حاصلېږي هندوستانیانو جنت دانی کا ګر نه جنت خدا بابا کو نه دی به تاسو به ورته زمانه مور سره سره حفت الجنت بالمکاره وحفت النار بالشهوات جنت پر دې په مکاره هو کې موږ به کوي روزه به نشي حج به کوي زکات به ورکوي جهاد به کوي او دوزخ پټ دی په شهوات په غلا کې په زنا کې په شراب نوشۍ کې په جوارۍ کې په سود خورۍ کې وان الدخول الى الجنه يكون بعد الفوز في الامتحان جنت ته داخلي دل داسې نه دي دا به راځي پس ته کامیابی نه په امتحان عند الامتحان یکرم الرجل او یهان امتحان وکړي سړی یا دنشي اسپکشي که خې نمبر والی درون شي که کمی والی نسبت شي وای بیان احاطه علمه تعالی او بیان د حقی د علم د باری تعالی و بیان فائدې جهاد او بیان د فائدې د جهاد بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا کې بسم الله نه وای مې کې بیا ویلې كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله سرنګ لبي د مشرکانو د پاره وعده پنيز د الله او رسول الله نبي الا الذين عاتم عند المسجد الحرام کیف سن بدیل عادی نشتا وینزارو علیکم لا یقومو فیکم الا ولا دما په شرط دی کدی غلبه بیا مو می فتاسو دی رعایت نه کی پشان ساتو کې الا د قرابت ولا دما ان دعوا دی یردونکم بیافواههم فصد عن سبیل منکی خلق دلاری دا ساما کانو عملون بیشک بد دی هغه چې دی کوم عمل لا يرقبون من الا ولا ذمه دی رعایت نه کوي پشان د مؤمن کې نه د قرابت او نه د عهد التهشت نه بولي ته دې قرابت ته کتلې دا ټول د حضور قریبان نو ترونه یو قریبي رشتہ دار یو اولایکم المعتدون دا کسان تجاوز کوونکي فإن تابو کدی توبه وشتا واقام الصلاة منذ دروات زکات زکات ورته فإخوانكم في الدين ستانه پدې کې سره پامان مال پامان ابرو پامان اولاد پامان ونفصل آیات لقوم یعلمون تفسیر آیتونه قوم د پاره کې وان کتو ایمانهم به بعد عهدهم فشرط دي قیمات قسمونه خپل پس سوا دي د دینه وتعنو فی دینکم استاد بدین کې تان کوي دین ته نقصان رسوي فقاتلوا ائمه الكفر تاسو جهاد کوي د رؤساو د کفر سره انهم لا ایمان لهم نشته دی لره قسمونه دی په قسم اعتبار وکړه لا لم ينتهون دې د پاجي منه الا تقام قوما نكثوا ايمانهم تاسو قتال نه کوي ولې نه کوي اوای ما اي قوم سره چې ما دي قسمونه خپل وهم به خراج رسول دي قطو په استو د رسول الله سلام باندې کله کې مشاورت کو په دارون نزو کې چاوی جلاوطن به چاوی قتل به چاوی قید به مخکې مسله ترې نه شروع چا مشاورت او پادرونو ته هم بدوکم اول مره دی شروع کا پتا سو باندې اول کا واده مات اتخشونه تاسو دین لري کې مې لري نږدې شوي ورته هلته کې کوم بادشاه چې کوم زنګي هغه خوب ولید حضور ته فرمایل چې دا دوه سپي زمانه لري دې کې بیدار شو لمو ته خوب وي هغه ورته ویل اعلان شو دار ضیافت مقرر کو مدینه منوره ته په دروازه کې ناشیا کوم کسان ته خوب دی یا بته پکې وي د فورم روان شو یو ځای د ملمسته مقرر کو او شروع د ملمسته او خلک ټول لا لا غي په ژوند لیدل تاسو یو کې چې صفاتي دغه ته دوه ملنګان دي په کې موږ نه دي دا کې موږ یو دي ورغ لوې کتل مقصد وکسان زنګي د پاره دا شرف حاصل کا حضور کوله موسم او د دې په سزا کې اختلاف نشته دا خو نوې مسله ده څه چل مزو یو حافظ قرآن هغه ورته ویل چې دا فیصله په قرآن کې موجود ده الا ترون قومن ایمانم وهم باخراج رسول دینه تاسو ته دا اولی تاسو دا څه کول ایمنګ دا شی مسلمانان لري دی خپل ویل چې موږ دې شو خبر څه خوشبو نه بیا علماء دا خو څه اخراج رسول په حیات کې او په ممات کې دواړه یو حکم دی قتال کوي دي سره الله به عذاب ورکړي دي تاسو په لاسونو نو یخزهم الله به رسوا کوي وینصرکم علیهم امداد به کی تاسو سره په دی باندې ویسن صدور قوم مؤمنین او شفایاب به ګرځي الله پاک رونه د مؤمنان صدور د مؤمنان علم اعطاء ثمرات بعد المجاهدات سفیان وی ورکول شي ثمرات پس د مجاهدونه فإن المجاهدة مفتاح المشاهده دا مجاهده چې کوم دا د کنجي د مشاهده او نه بیلی سلی ما سوا د الله نه رسول الله نه مؤمنانو نه ولی جوانا بتوانتن بتوانا او اولیاء دوستان ولو خبير بما تعملون هغه آیت عمل کوي په ایجاد لیکو دی بکله ویل تاسو زمون خوبه نه ذکر کوي زمونږ کې دي نو